ابواب د ثلاثي مزید کېږي ثلاثي مزید کېږي څه ته ویل کېږي نو ثلاثي مزید کېږي هغه کلمې ته ویل کېږي په دې حروف اسلم کې یو حرف زیاتی پکې هم راغلی هغه ته ویل کېږي ثلاثي مزید کېږي نو ملحق دا د الحاق نه دی الحاق ویل کېږي په لغت کې رسېدلو ته یا رسولو ته په وس کېدلو په معنی سره راځي الحاق او په اصطلاح کې الحاق چاته ویل کېږي په اصطلاح کې تعلیق دا دی زیادة زیادة حرف فی الکلمه لیوافق وزنها مع کلمه اخرى یو کلمه کې زیادت د یو حرف د دې لپاره چې دا کلمه د یو بل کلمې سره په وزن کې موافق او برابر شي دغه زیادت چې کوم غیر قیاسي تور سره یو حرف زیات شي په یو کلمه کې او دغه زیادت د سره پاروي دا زیادت د دې لپاره وي چې دا یو کلمه د بلې کلمې هم وزن شي او د هغه سره په وزن کې برابر شي دې ته ویل کېږي الحاق لکه مثال په تور وس جل بابا دا جلبا اصل کې جیم لام او بذری حروف دي کیاسي دا یو با په دې کې د الحاق د لپاره زیاته شو د دې لپاره چې دا د دحرج او باعي مجرد هموز شي دې ته ویل کېږي څه دې ته ویل کېږي الحاق او الحاق ته د څه دې لپاره کیږي غرض یې سوي نو غرض په کې صرف یو کلمه د بلې کلمې هم وزن کېدل دا غرض نور د معنوي غرض په کې هغه نه وي دا زیادت د حرف په صرف دغه امر لفظي لپاره دا یو کلمه د بلې کلمې سره برابر شي د لپاره وکول شي زیادت د حرف په د سمانا لپاره نوي نو یې هاذا کبازي الفاظ او حروف د سمانا لپاره دي کیږي لکه مثال په تور اوس اسم تفضیل په حروف دي کیږي حمزه افعل وزن جوړ شي په وزن د دخرج نو وزن سوري په شان د دخرج ده او دې ته وسره ملحق نشي ویل ځکه دا زیادت د همدې دلته د یو معنوي امر د پاره دلته دا صرف د دې لپاره نه دی چې دا په وزن د زحر جواب شي دا زیادت هغه مخصوص نه دا زیادت د صرف د دې لپاره وی چې یو لفظ د بل لفظ سره هم وزن شي د دې لپاره وځي دا د الحاق هغه تعریف دی محق ته ویل کیږي نو مشق معنا خو هم ده چې ملاو کړی شوی یا پرې ورکړی شوي معنا سره راځي او اصطلاح کې ملحق هغه بابونه هغه باب ته ویل کېږي چې په زیادت د یو حرف سره په وزن د رباعي باندې وګرځي او د دې ملحق او ملحق به معنا او خاصیت سره متحد او یو وي دې ته ویل کېږي ملحق ملحق تعریف اصطلاحي ده چې یو کلمه کې یو حرف زیات کړی شي د دې لپاره چې دا کلمه په وزن د رباعي باندې وګرځي او د ملحق او ملحق به باب هغه معنا او خواص سره متحد او یو وي دې ته ویل کېږي ملحق لکه همدغه مخکې مثال چې موږ ویلو جل بابا نو په دې جلب په کې دا لام کلمه چې دا بعد دا پکې زیاتی کړی شو دا پکې مکرره کړی شو دته دا په دې لپاره چې دا د رباعي د دحاجه د فعل له هم وزن شي او معنا دې ملحق به او د ملحق باب هغه هم یو د ملحق جلب او ملحق به دغه رباعي مجرد چې دحاجه په هغه تل کې ملحق به نو معنا او خواص د دوالو هم یو دي وکم خاصیت چې هلته او هغه خاصیت په رجال بغه کې هم دی هلته خاصیت نو نو خاصیت په هغه کې یو ځای الباس د مأخذ مأخذ اغوستول او اغوستل یو څه ده نو دغه خاصیت پکې و هم دغه خاصیت په جلب باندې هم د ذکر جلب په معنا هم دا ده صادر اغوستل نو کوم خاصیت چې د خرج او هغه خاصیت د جلب به هم دا جلب به دا اوس ملحق شو چې دا ویل کېږي ته ملحق ورته ویل کېږي غیر ملحق تعریف سره د غیر ملحق تعریف دا دی چې په شان د ملحق باندې نه وي په شان د ملحق باندې دا مطلب چې زیادت د حرف په کې راغلی وي او په دې زیادت د حرف سره دا په وزن د رباعي باندې نه وي ګرځېدل او یا که په وزن د رباعي باندې ګرځېدلې وي نو به راځي د هغه باب سره معنا او خواص متحد نه وي هغه کې سره فرق هغه ته ویل کېږي غیر ملحق یا مطلق ورته ویل کېږي لکه مثال په تور اوس اجتناب ده نو اجتناب کې زیادت د حروف راغلي ده دې کې لغه تا نون دغه دې شوې دي او په دې زیادت د حرف سره دا په وزن د بلې کلمې د دحر جو غیره باندې نه دی ګرځېدل زیادت راغلی دی خو په دې زیادت سره دا د بلې کلمې هم وزن شوی نه دی نو دې ته ویل کېږي غیر مرتب یا زیادت پکې راغلی وي د بلې کلمې هم وزن جوړ شوی وي او خاصیت د دواړو یو نوی معنی مستحق دی لکه مثال اکرم نو اکرمه کې دا حمزه زیاتې شوې ده او دحرج هغه وزن سوري برابر شوی دی او سره د دینه د دواړو هغه معنا متحد او یو نه ده د اکرم ځان له خاصیتونه دی باب افعال او د دحرج د رباعي مجرد هغه خاصیتونه او معنا جدا نو دې ته ویل کېږي غیر مطلق یا ورته ویل کېږي دویم نوم یې مطلق دلته په کتاب کې مصنف اول د ثلاثي مزید فيه مطلق بابونه ذکر کړی دي او بیا ورپسې د رباعي مجرد مزید او ورپسې بیا د ملحقات وقت کړی دی د هغه وجه دا ده چې دغه ملحقات یې روسته کړی دي د کدا ثلاثي مزید فيه دي زیادت د حرف په کې راغلی په وزن د رباعي ګرځېدلی نو ملحق شوی هغه پورې دلته پکارو روسته کړی ولې دي د هغې وجه دا ده چې د ملحقاتو هغه فهم په رباعي مجرد باندې موقوف دی ولې ځکه دا ملحق دي تر رباعي مجرد پورې یا مزید پورې او تر څو پورې چې رباعي نه وي پېژندل شوی نو دغه ملحقات نشي پېژندل نو په دې وجه باندې دا رباعي موقوف علیه او دغه ملحقات ولر موقوف سو موقوف نه لې مقدم یو موقوف باندې نو په دې وجه باندې بحث سره وایي مقدم کړي له ملحقات باندې اوس دا هغه نه روسته سلاتی مزید دیهی مطلق هغه تقسیم دی سلاتی مزید دیهی مطلق په دوه قسم دی یو با هم ځای وصل بل به هم ځای وصل با هم ځای وصل څو بابونه دي او به هم زه یو تل څو باغونه نو با هم زه یو تل و باغونه لیدل په کتاب او به هم زه یو تل پنځه باغونه دي مجموعه ټول باغونه دي نظام صاحب کیا کنه باغونه ویل دي هغه دوه باغونه چې هلته وو هغه مصنف په به هم زه یو تل په یو دوه باغونو کې داخل کړی په یو قاعده سره هغه ورسره شي یو ثلاثی مزید دی مطلق په دوه قسمه شو یو با همزه وصل بل به همزه وصل د با همزه وصل چې همزه په کې راغلي وي په اول کې نو د هغې لپاره و با ګولوي یو باب هغه افتعال استفعال انفعال او بل افعلال افعیلال افعیعال او افعیوال دغه و با ګولوي به هم با همزه وصل د هغې کردانونه او د هغې سره متعلق دي کوم خبرې دي هغه ته مصنف تیر کړی تاسو وګورئ تاسو نظم دی وایي فصل دوم در ابواب ثلاثی مجید فی مطلق دویم فصل دی په بیان د ابواب ثلاثی مجید فی مطلق کې سلاسی مجید دی دو قسمت سلاسی مجید دی مطلق قسم دا یو ملحق و غیر ملحق که مطلق اشنام غیر ملحق تبنم اقل مطلق مطلق آن را گویم مطلق حاغ تول کی گی که بزیادت حرم پر وزن رباعی گردد چې په زیادت دا مطلق نه دی دا ځکه دا ملحق دی یعنی ملحق تعریف دار نه تا لفظ غلط شوی ملحق ان را ګویم ملحق هغه څه ویل کیږي چې په زیادت حرف چې په زیادت د حرف سره پر وزن رباعي ګرځد په وزن د رباعي باندې وګرځي وجودي معنی باقي باقي ملحق به او ما سوا د معنا د باب ملحق بهنا په معنا یې ذکر تر ان نباشت بل معنا پدې کې نیوي د ملحق به باب نه ما سوا بل معنا پکې نیوي لکه جل بابا ما مستدا ملحق دې ترجا پوری ترجا حرجا پوری په وزن په زیادت د حرف سره په وزن درو باندې ګرځیدل او د دوارو هغه خاصیت او معنا یو ده په مطلق عام کې مطلق هغه ته ویل کېږي چې چونی نه باشد چې داسې نه وي چې داسې نه وي د دې دوه مطلبه دي یعنې بر وزنې رباعي نه ګرځه یا خدا چې په زیادت د حرف سره په وزن د رباعي ونه ګرځي و اگر ګرځت او که چېرته وګرځي باب آن معنی دیگر هم داشته باشد نو د دې باب بل معنا هم وي بل خاصیت هم وي ټول اجتنابا و اکرما دا اول مثال دا اول د پاره دی چې زیادت د حرف راغلی وي او په وزن د رباعي باندې نوي ګرځېدل دا هغه مثال لکه اجتنابا او دا اکرم د دې لپاره مثال دی چې په زیادت د حرف سره په وزن د رباعي ګرځېدل وي او خاصیت او معنا د دواړو هغه یو ټول ذکر ملحق بعد ذکر رباعي دی آیت وشون کې ذکر د ملحق هغه ورسته د ذکر د چان راشي د بیان د رباعي نه راشي وجه سره چې فهم آن بر فهم رباعي موقوفه ځکه چې فهم د ملحقات او دا موقوف دی په چا باندې په فهم د رباعي باندې په دې وجه رباعي مقدم کړي لهذا اولا ذکر مطلق کړه مې شوت د دې وجنه اول به ذکر د مطلق واغونو کیږي دا ثلاثي مزید فيه مطلق وان برضو قسمت دا برضو قسمت دی یو با حمزه وصل بل به حمزه وصل اول راحف با وقت اول لپاره هو باغونه دي باب اول افتعال اول باب پدې کې هغه افتعال دی اوس د باب اختیار کې تاسو ته هغه سر چې تغییر کړي د باب اختیار کې د فعل ماضی مشهور د جوړولو طریقې درته بیان کړی ده او بل دا چې فعل ماضی منفي چې جوړه د هغه هغه طریقه ده او ورپسې به د اسم فاعل اسم مفعول او د دغه شان اسم ظرف طریقه د جوړولو او به د اسم تصدیق د غیر د ثلاثي مجردونه او ورسره اسم اعلی د غیر د ثلاثي مجرد نه هغه بیان کړي به باب افتعال کې هغه څلور قاعده د بیان کړي نو هر چې اوله خبره د باب افتعال لکه اختلاف د دې باب علامه څه ده نو دې باب علامه هغه زیادت د تا ده دې باب کې با تا زائد راغلي وي روسته د فاکلې نه لکه افتعال کې اجتناب اوس اجتناب چې دلته دا جیم نون با دا په حروف اصلي دي او دا تاسو کې زائد راغلي دا علامه د باب استعار ده به تر کې صغیر اجتناب اجتناب او اجتناب تر اخره پورې تر کې صغیر لته کړی ده ورپسې بیا دا خبره تکړی چې د دې باب نه او د نورو بابونو نه د فعل ماضی مشهور د جوړولو طریقه سره نو هغه طریقې له بیان کړی چې د فعل ماضی مشهور د جوړولو طریقه دا ده چې همدغه فعل ماضی معلوم نه جوړیږي په دې شان سره چې ما قبل آخر تبا تورکی کثره ورته ورکی اې تنابه ده ما قبل آخر په دې کې نون د غنون ته فتحه ده او دا په کثره بدل کی او د دې لمخکې چې څومره حروف متحرک دي هغه په ټول مضمون کې او ساکن به په خپل حالت باندې پرېږدي ودینه وفعل ماضی مجبور جوړ شي دغه طرفه ده نو نون تم کسره ورکړه د دې نمخ کې حروف حمزه حمزه او نون دا پکې متحرک دي دا مضمون کړه او جیم ساکن ده په خپل حالت باندې واسو نو اوجو ټول عبادت نه جوړ شي دا شانته په ټولو کې دا طریقه هغه جاری کیږي دا د فعل ماضی مشهور د جوړولو هغه طریقه ده د فعل ماضی منفی د جوړولو طریقه نو هغه طریقه مخکې تیر شوې ده چې ما او لا دا حروف په اول د فعل کې راوړي نو دا به د اثبات نه نه تواوي او دلته زیاتی او خبره ورسره راغله و چې کله ما او لا دا په فعل باندې داخل شي په دې فعل ماضي باندې نو دلته په دې بابونو کې جون کې حمزه یو تل راغلی ده په دې تاول کېدلو د ما او د لا سره دلته یو خو به دغه حمزه یو تل د دې بابونو نه وګرځيږي ولې به وګرځيږي ځکه حمزه یو تل خو د یو حاجت لپاره راوړې شي اوس د هر کله دغه حمزه په منځ کې راشي یا ما بعد متحرک شي نو حمزه یې وصل غورځېږي نو دلته هم دغه حمزه په منځ کې رااله خو غورځېدله او بل په ما او لا کې چې دا کم الف دی نو دا به هم خو غورځېږي د دې الف لپاره وجه دا ده احتمال ساکنینو په وجه باندې ځکه دا اول حرف هم ساکن دی او دا الف هم ساکن دی په اجتماع ساکنو سره به الف هم قبول دي مجتنبا لجتنبا وغیرہ ورته نه جوړ ورپسې د اسم فاعل د جوړولو طریقه ده نو اسم فاعل د ثلاثي مجرد ناغه طریقه خو بیان شوی و د غیر د ثلاثي مجرد اسم فاعل هغه راځي په وزن د مضارع معلوم د هغه باب ده او فرق دا دی چې په دې د علامت د مضارع باندې به می مضموم راوړي شي او ما قبل اخر تبع کثره ورکړي شي اخر تبع تنوین ورکړي شي نو یا چې تنوون مجتنبون به جوړ شي یستنفرون مستنفرون وغیرہ به نه جوړ شي دارو کې هیڅ فرق نشته دی فرق په اعتبار د قرینې سره کې چې قرینه کوم معنا تقاضا کوله هغه معنا به چې اسم مفعول او کله ظرف معنا و ورپسې د اسم علی او د اسم هوا تفصیل طریقه ده نو مخکې موږ ویلو چې اسم تفصیل او اسم اعلی ده غیر د ثلاثي مجرد ورته راځي دا غیر لپاره موږ وجه بیان کړی و او به تر کوم دا پورې وخت چاته د کوم بابونه اسم علو اسم تفصیل نه راځي دا هغه معنا د اسم علی یا د اسم تفصیل ادا کول کوغواړي دا هغه طریقه دا و چې اسم تفصیل معنا ادا کول کوغواړي د سوراتي مجردونه به اول اسم تفصیل ورکی هغه سوراتي مجرد چې معنا د زیادت نقصان دا پکې او به ور هغه باب مصدر ذکر کې هغه مصدر به منصوب بنا بر ضمیر ذکر کې د اسم تفصیل هغه معنا به تاسو حاصل شي لکه اشد اجتنابا اشد استنصارا وغيرها وتنه او کله اسم علی جوړولو طریقه وي اسم علی معنا لري مقصود وي نو بیا به لفظ د ما به په مصدر د هغه باب کې راوړي او مصدر د هغه باب په معرب بالله ذکر کې د ابن علي هغه معنا په حاصل شي ما به الاجتناب ما به الاستنصار وغیره دا طریقې ته بیان کړي ورپسې هغه قواعد دي باب اول امتحان اول باب امتحان دی علامت این باب تای لایلا علامت دی باب تای لایلا دا بعد فاروس تلفانا تون الاجتناب معنی دا پرهیز کردن دان ساتل تصدیق او اجتناب الکه دې کې دا حمزه خو هم زیاتی ده دا ویلې ونویل چې علامت دی باب هغه تای لایلا هم دی له هغه وجه دا چې دا حمزه دا علامه د باب نه ده او مقصود دلته نشاندهی د ټول حروف او زوائد نه ده چې کوم حروف دائم دي له هغه نشاندهی چې کومه علامه د هغه بیان مقصود دی او علامه تر افتاره حمزه دا علامه نه ده ولې دا په یو وړو بابونو کې حمزه راځي دې وجه نه صرف هغه د تا بیان دی دلیل باب او جمله ابواب ثلاثی مجید دی په دې باب او په ټول بابونو د ثلاثی مجید دی کې وربای مجرد او مجید دی وربای مجرد او مجید دی د فعل ماضی مشغول فعل ماضی مشغول کې سوای ما قبل آخر ما سوا د ما قبل آخر نه کې مکسور می باشد چې هغه مکسور وي هر حرف متحرک مضموم نشو هر هغه حرف چې هغه متحرک وي نو مضموم ګرځي یعنی ما قبل اخر بس کې هغه به مکسور کې او د هغې نه مخکې چې څومره حروف هغه متحرک دي هغه به مضموم شي وساکن به حال خود بیمانه د ساکن به په خپل حالت پاتې شي نو فعل ماضي مجبور به نه جوړ شي بس در اوجو تونیبا حمزه و اوش تونیبا چې حمزه وتا هر کو مضموم دا دواړه مضموم دي ځکه چې دا دواړه متحرک وو وهم چونین در اوش تون سره دا شان کو اوش تون سره دي دا حمزه او تا په مضموم کو کړی در ما قبل اخر مکسور او ساکن فين او دا غنون په خپل حالت پاتې ولنه په ماضي باب او جمله ابواب او فنه په ماضي دې باب او ټول بابونو د همځای وصل کې نون همځای وصل په سبب د امدن ما ولا بيوتس چې همځه په سبب د راوړلو د ما اولاد سره وځي کې ځکه په منځ کلام کې همځای وصل ثابت دي دا شان الف ما ولا هم ثابت شوت الف د ما اولاد هم ثابت کیږي د وجه اجتماع راځي نه دې ان کې ما سیواله دینا کې میم مضمون بجای علامت مصارع می ان کې میم مضمون په دې علامت مصارع باندې راوړي دا علامت مصارع په دې باندې ومي مضمون راوړي وما قبل اخر کثر میدهم او ما قبل اخر ته کثر ورکی اگر مکسور نباشد که مکسور نوی او که مکسور یو په خپل حالت ته پاتې و اسم مفعول اسم مفعول په طریقه راځي اسم مفعول مثل اسم فاعل می باشد پشان د اسم فاعل وي مگر ما قبل اخر در آن مفتوح می باشد مگر ما قبل اخر په باقي کې مفتوح وي د بار د فرق ته اسم فاعل سره و اسم ضرب پر وزن اسم مفعول آن باب آیت او اسم ضرب په وزن د مفعول هغه باب سره راځي دواړه هغه یو شان دي هغه مستنبون مستنبون دواړه لپاره راځي والا واسم تمثيل الدين ابواب نياز او الا واسم تمثيل دې بابونو نه راځي اگر الا معنی الا منصور باشد کچا سمانا وی علی مقصود وی لفظ ما به بر لفظ مصدر بیوسایت نو لفظ دما به په لفظ د مصدر سره زیاتوي او دا څه وایي چې ما به الاجتناب هغه اله چې په هغه سره ځان ساتل کیږي لیس می اله معنا یې ورکړه او اگر ادا معنا تفصیل منظور باشد او کچرتا ادا کول د معنا د اسم تفصیل مقصود وي لفظ اشدو بر مصدر منصوب دی ځای نو لفظ د اشدو په مصدر باندې هغه مصدر چې هغه منصوب وي هغه باندې زیاتوي مثلا دا چې وای اشد سو اجتنابا ګولن اشد سو اجتنابا ډیر سخت ځان ساتون کې ودر لون وعاب کې در ثلاثي مجرد او دا شان تلون او عاب چې ثلاثي مجرد کې لاغیر اسم تفسیر نه راځو نو د هغه هم دغه طریقه ده اسم تفسیر اذان نیاز چې اسم تفسیر د هغې نن راځه هم اداء معنا یې تفسیر په همین وضع کونه هغه چې هم اداء د معنا د اسم تفسیر په همدې طریقې سره کوي چې لفظ د اشدو و غیره د مصدر سره ذکر کوي نو په هغه سره هغه معنا د تفسیر د جانه د عیب او غلو نه حاصلېږي اشد حمرتا واشد صمما کویا اشد حمرتا سخت شو او اشد صمما سخت کون قاعده اگر پای افتعال دال یا دال یا ذا باشد اوس دا باب افتعال کې یو څلور قاعده بیانې دي دا اوله قاعده ده او د باب افتعال د فا کلمې سره تعلق لري د اسانتیا د فارغ د قاعده هغه خپل نمونه دي دې قاعده نوم دې د ابدعا او د ابتکر ولا قاعده دا قاعده څنګه ده نو قاعده دا چې ده هر کله چې د باب افتعال په فا کلمه کې دال یا ثال یا ذا واقع شي دې درې حروفو کې یو حرف واقع شي نو تا د افتعال په دال سره بندول واجب دي د هغې نه وروسته بیا که چېرته دغه فا کلمه کې دال وو دغه دال په دال کې مدغم کول واجب دي او که چېرته دغه ودا ذال وو نو ذال کې درې صورتونه دي او که چېرته ذاونو په هغې کې دوه صورتونه دي نو قاعده هغه دا اول نه دا شو چې هر کله د باب افتعال په کلمه کې دال یا دال یا ذا واقع شي نو تا د افتعال په دال سره بدلول واجب د هغې نه وروسته به وګورئ چې په کلمه کې چېرته دال وي نو دغه تفسیر شوده دال په دې بل دال کې مدغم کول بیا واجب دي لکه ادعا په اصل کې اذا تعاوو نو اول نه دا واو په یا سره بدل شو یو دا والا قاعده موافق به هغه د قال او باع قاعده باندې دینا اتعاد تعاجل د هغه نو تر باب افتعال هغه قاعده جاری کولو نو باب افتعال سا کلمه کې دال واقع شوه تا د افتعال په دال سره بدل شو دال په دال کې مدغم شو نو ادعا ته نه جوړ شو او کچا تفا کلمه کې ذال واقع شوی وو نو د هغې لپاره درې صورتونه دي یو صورت دا دی چې دغه تا په دال سره بدل شي او بیا دغه ذال په دال سره بدل شي او دال په دال کې مدغم شي لکه مثال ابتکرا ابتکرا په اصل کې ابتکرا او باب افتعال په کلمه کې ذال واقع شو تا د افتعال په دال سره بدل شو ابتکرا ته نه جوړ شو د هغه لروسته به د غزاد په دال سره بدل شو نو اې د ذکرات جوړ شو بیا دال په دال کې مدغم شو نو اې د ذکرات نه جوړ شو یو صورت دا ده دوهم صورت دا ده چې دا دال په دال سره بدل شي او دال په دال کې به مدغم شي لکه اذ ذکر اذ ذکر په اصل کې اذ ذکرو د باب افتعال په کلمه کې دال واقع شو دا افتعال په دال سره بدل شو او بیا دغه دال په ځان سره بدل شو اذا ذکرت نه جوړ شو دال حال کې مدغم شنو اذ ذکرت نه جوړ شو او دریم صورت دا ده چې دا تا په دال سره بدل شو په غیر ادغام یې پرېږدي لکه اذ ذکرا په اصل کې اذ ذکراو دغه تا په دال سره بدل شو او بیا همدا چې په غیر ادغام پرېښول شو نو اذ ذکرا پاتې نو کچا ته د باب افتعال په کلمه کې ذات دي دغه درې صورتونه پیدا دي او کذابی نو په هغه کې دوه صورتونه جایز دي یو صورت په کې دا ده چې دا تاسو دا سره بدل شي او په غیر ادغام پرې خوځري شي لکه اذ تجرا په اصل کې اذ تجرا باب اختیال په کلمه کې دا واقع شوی و نو تاسو دا سره بدل شو اذ تجرا ته جوړ شو په غیر ادغام پرې خوځري او دوهم صورت په کې دار چې دغه دال تبدیل شوه دا بیا په ذات سره بدل شي او دا په ذات کې مصغم شي لکه اذ زجرا نو اذ زجرا په اصل کې اذ تجرا دا تا په ذات سره بدل شو دال بیا په ذات سره بدل شو اذ زجرا دې نه جوړ شو دا په ځا کې مدغم شون او ایز د جاره تیر جوړ شي او دا بل صورت په کې بیا جایز نه ده چې دا په دال سره بدل شي او دا په دال کې مدغم شي ایز د جاره وای دا صورت په کې هغه صحیح نه ده دا په کې نه صحیح کی نو دا اوله قاعده و ده ادعا او د ادکر ولا قاعده دوهمه قاعده هغه هم د باب الاستعال د فاعل کلمې سره متعلق ده د هغې موږ د اطلب او د اطلب او د اطلب والا قاعده دا غنوم ورته ورکړي اطلب او د اطلب والا قاعده د قاعده خلاصه دا ده چې هر کله د باب افتعال په پا کلمه کې صواب صواب صواب په دې څلورو حروفو کې حرف واقع شي نو تا د افتعال په تاسو سره بدلول واجب به د هغې نرسته کچاتا دغه فار افتعال کې طاوا طوا په طوا کې مدغم کول واجب لکه مثال اف طلبه نو اف طلبه په اصل کې اف طلبه دغه دویمه طاوا باب افتعال په کلمه کې طوا واقع شو نو تا د افتعال په طوا سره بدل شو او به دغه طوا په طوا کې مدغم شو نو اف طلبه سره جوړ شو او کچاتا باب اختیال فا کلمه چې فا واقع شوی و نو بیا په دې کې درې صورتونه یو صورت په کې دا ده چې دا تا په فا سره بدل شي او بیا دا فا په فا سره بدل شي او فا په فا کې مدغم شي لکه اطلما په اصل کې اطلما باب اختیال فا کلمه کې فا واقع شوه نو تا د افتعال په خوا سره بدل شو ظاهر سلامو په اصل کې په اصل کې شیو ارزو سلامو باب افتعال په کلمه کې ضا واقع شو دا افتعال په طا سره بدل شو نو ارزو طالمت نه جوړ شو بیا دا ضا په طا سره بدل شو نو ارزو طالمت نه جوړ شو طا په طا کې مضغم شو نو ارزو طالمت نه جوړ شو یو صورت پکې دا دی دویم صورت په کې دا دی چې دا خوا په خوا سره بدل شي او خوا په خوا باندې مدغم شي لکه اذ ظلما په اصل کې اذ سلامو باب اختیال په کلمه کې خوا واقع شو دا تا په خوا سره بدل شو او بیا دا تبدیل شو دا خوا بیا په خوا سره بدل شو او خوا په خوا کې مدغم شنو اذ ظلمت نه جوړ شي او دریم صورت دا دی چې دا تا په خوا سره بدل شي په غیر الغام او پرې خودل شي لکه ایغه طالما باب استعال فا کلمه چې دلته هم تا واقع شوی و رفا رفا واقع شوی و تا د استعال په خوا سره بدل شو په غیر الغام او پرې خودل شي نو ایغه طالما کې نه او کچرتا باب استعال فا کلمه کې صواب یا غوړ واقع شوی و نو په دې کې بیا دوه صورتونه دي یو صورت د ادغام دی بل صورت هغه د فکې ادغام دی یو صورت په کې دار چې دا فا په فا سره بدل شي او بغیر ادغام او پرې خوذل شي باب ابدال فا کلمه کې سواد واقع شوی لکه اس صبرا اس صبرا په اصل کې اس صبرا باب ابدال فا کلمه کې سواد واقع شوی دا د افتعال فتوا سره بدل شو په غیر ادغام اس په برابر پرې خوده شي او دا شانه ایز طربا ایز طربا په اصل کې ایز طربا او تاوا دا باب افتعال په کلمه کې ضاد واقع شوی او تا د افتعال په سره بدل شو په خپل حالت باندې په پاتې شو په غیر ادغام دویم صورت په کې دار چې دا تفسیر شوزه په دا په سواد یا دوات سره بدل شي او بیا په کې ادغام وکړي شي لکه اصبرا په اصل کې اصو صبرا باب ابتیال فا کلمه کې سواد واقع شو نو تا د ابتیال په سواد سره بدل شو او بیا دغه په سواد سره بدل شو سواد په سواد کې مدغم شو اصبرا ته نه جوړ شي دا غشان ابواب اذا په اصل کې از ترابو باب افتعال په کلمه کې ابواب واقع شوی تا د افتعال هغه په توا سره بدل شو او بیا دا غوا په توا سره بدل شو توا په توا کې مدغم شو از ترابو باندې نه جوړ شو دریم صورت په کې دا جائز نه دی چې دا غوا د ابواب په چا سره بدل شي په توا سره او بیا توا په توا کې مدغم شي از ترابو وای یا از ترابو وای دا په کې جائز نه دی دا دویمه قاعده و چې باب افتعال هغه د پاک کلمې سره متعلق و دریمه قاعده هم د باب افتعال پاک کلمې سره متعلق ده د هغې نوم دی د افتارا او د افتبتا والا قاعده د قاعده خلاصه دا ده چې هر کله د باب افتعال په پاک کلمه کې تا واقع شي نو تا د افتعال په تا سره بدلول او تا په تا کې مدغم کول دا هم جائز دي او دا صورت هم جائز دی چې بغیر ادغام پرې خوږل شي او دا صورت هم جائز دی چې دغه تا پتا سره بدل شي او تا پتا کې مدغم شي خو لیکن هغه صورت دا خلاف اولا دی لکه مثال افتار په اصل کې افتیارو اول قال او باب قاعده کې جاری شو اختار ته نه جوړ شو باب افتعال په کلمه کې تا واقع شوی ده دلته دا ثار افتعال په تا سره بدل کړو تا په تا کې مضمون شو اختار ته نه جوړ شو دا شان اختبت په اصل کې اختبت باب افتعال په کلمه کې تا واقع شو تا افتعال په تا سره بدل کړو او تا په تا کې مضمون شو اختبت ته نه جوړ شو او دویم قرات په کې دا ده چې نه په غیر ادغام یې پرې دي همدا شان اختار او اثبات دریم صورت په کې دا ده چې دا تا په تا سره بدل کې چې کوم باب استعال پا کلمه کې واقع شوی ده او بیا دا تا په تا کې مدغم کې اثار او اثبات وایي ولیکن دا صورت هغه خلاف اولاد او هغه بل صورت هغه راجح او غوړه ده دا دویم دریمه قاعده و څلورمه قاعده هغه باب افتعال د عین کلمې سره متعلق ده او د هغې نوم دی د خصم والا قاعده د خصم والا قاعده خلاصه د هغې دا ده چې هر کله د باب افتعال په عین کلمه کې د باب افتعال په عین کلمه کې دغه ټول حروف کې یو حرف واقع شي تا تا جیم دال دال ذا سی شین صاد دې حروف کې یو حرف واقع شي نو په دې صورت کې دا جائز دي چې دغه ساده افتعال دا هم جنس د عین کړی شي او په هغه جنس په جنس کې مدغم کړی شي نو دا جائز دي لکه مثال تاسو درکړی دی خصما په اصل کې اختصما په وزن د افتعال باندې دا به اختیار په پاک د عین کریمه کې صاد واقع شو دا د اختیار په صاد سره بدل کړه اختصامت نه جوړ شو بیا صاد په صاد کې مضغم شو اختصام نو به دلته د اول صاد حرکت من ما قبل خاطه ورکړو او صاد په صاد کې مدغم شو همزه وصل چون کې دغه حرف متحرک او وګرځیدل نو وس د هغې نه استغنا رااله هغه وګرځیدل نو خط صمت نه جوړ شي دغه شان حتی په اصل کې اهتدا باب اختیال په عین کلمه کې دال واقع شو تا د افتعال په دال سره بدل شو او بیا د اولین دال حرکت ما قبل دغه ها ته ورکړو دال په دال کې مضغم شو همزه هغه اوجه د وجه د استغنا نه نو حتی تنه جوړ شو دا شان دا باقي حروف دی راواخله چې مثال اعتزل انتشر و غیره هغه ټول مثالونه په همدغه طریقه سره کې قاعده جاری کی نو قاعده خدا ته چې هر کله د باب افتعال باندې کلمه کې دغه ټول حروف کې څوک لته ول حروف یادې بعض حروف کې نه یادې مصنف ټول ذکر کړی نو دا دوه حروفونه یو حرف واقع شي د باب افتعال تا کلمه هم جنس د عین کړی شي او جنس په جنس کې مقام کړی شي دا شی جایز دی که جنس کې حالته مثال دال او بدال سره کتواب او قصواب سره کدا شانتا تا او جن او باقي حروف او باقي سره بدل کړی شي بیا په دې کې د فعل ماضی کې په فعل مضارع کې امر وغیرہ دی کې فا کلمه لکه څنګه چې په خبر کول جائز دي دا شان کثره په ویل هم جائز دي لکه خصما دا شان حتا په فتحه سره ویل هم جائز دي او د هغه وجه دا ده چې موږ هغه حرکت د اولنی هغه متجانس حرف ما قبل تنقل که هغه فتحه و نو د هغې نه خصمه حتی جوړ شي او کثره په کې هم جائز ده چې خصما او هیڅ دا په کې وای د هغه وجه سره د هغه وجه دا ده چې کثره ویل په کې ځکه جائز دي چې د اولنی متحرک حرف هم ما قبل تل نقل کوو بلکې ساقط وي چې ساقط شنو د اجتماع ساکنینو راځي د دغه اولنی حرف او د دغه اولنی مدغم حرف ترمنځ او قاعده دار چې کله استعمال ساکنین راشي حرکت ورکول کیږي ان ساکن اذا حرکت حرکت بالکسره د هغې قاعده په بنا باندې حصہ او نغشان خصم او غیره ویل هم جایز دي او په اسم فاعل اسم مفعول کې فتحه کسره او ضمه درې واړه حرکتونه جایز دي فتحه او کسره وجه خو دا و چې کومه تیره شوه او ضمه د وجه د مناسبت د چا نه ده میم نه چې میم په دې کې مضمون وي د هغې د مناسبت د وجه نه پا کلمه مضمون ویل هم جایز دي نو اسم فاعل دی نه مترازی مخصم مخصم او مخصم دغه درې واړه دغه شان اسم مفعول هم دغه شان په حرکات ثلاثه سره ویل جایز دي فائدہ اگر فائد دیال دال بشر اکلا چه باب افتعال فا کلمه دال یا دال یا داوی تا افتعال بدل بدل شود تا دا افتعال و بدل تر بدلیگی و در آن دال فا کلمه وجوبا مدغم شود او په هغه دال کې وفا کلمه وجوبا مدغم کیږي لکه ابتع وزال دې حالت دارت او زال د پاره درې حالتونه دي یو دا کاهه بدل بدل شو دا کاهه بدل بدل شو دا کله بدل سره بدلېږي او بیا د هغې نه وروسته دردال مدغم شو بدل کې مدغم کېږي لکه ایف دا کارا دا یو صورت شو دویم صورت دا یو غاډې دال راغام کړه کله ناکله دغه دال چې کوم بدل ته تا کې راغلی دی بدل سره بدلوي فا کلمه را در ان ادغام کند او بیا فا کلمه چې کوم ځان لیم په هغې کې مدغم کوي وای اذ ذکر وګاهي به ادغام دار د طرف په غیر د ادغام کې پی اذ ذکر وای وذا دو حالت دار او دا لپاره دو حالت دي یو ګاهي به ادغام دار د طرف په غیر ادغام کې پی لکه اذ ذکر هغه تاسو په دال سره بدلی وجوبن ولا هغې نه رسته کې بیا دا صورتونه دي هغه وکانه دا لا دا کذا او کله دا غدال په دا سره بدلی دا یې په کلمه را در ان ادغام کونه او هغه ذات چې په کلمه کې کوم راغلي په هغه کې مصغم کوي نو اذ لا جرا وای قاعده دا دا دوهمه قاعده ده یعنی موږ د اطلب او د اطلب موالا قاعده اگر پای استعال کچا تفای استعال صاد صاد صاد صاد تلور حروف کې حرف وي دا افتعال بقوا بدل شوت دا د افتعال په بقوا سره بدلېږي بس قوا مدغم شوت دی په بقوا کې مدغم کیږي کچر تا قوا په بقوا کې مدغم شي وجوبا لکه اطلب وغا غانه او د زړه لپاره درې صورتونه دي یو صورت په کې دا غانه قوا سره کله نا کله په بقوا سره بدلېږي مدغم شوت او په بقوا کې مدغم کیږي اطلب ویل کیږي وکانی به ادغام معنا د کله په غیر ادغام پاتې کیږي نو ار سلامه وای کیږي وکانی طرا ذکر نو به کله نه کله دغه په بسوا سره بدلی او ادغام کړه ادغام کوي ټول ار ظلمه ار ظلمه وای وصاد وضاد به ادغام نه معنا صاد او ضاد کې دوه صورتونه دي یو صورت دار چې بغیر ادغام پرېږدي او دا چې وای صبر او اضطراب استبر و استرب وای وګاه غارا سواد یا طاق کرده او کلا دغه وا په سواد یا طاق سره بدلوي ادغام یې کولت او ادغام پکې کوي نو اف صبر او اف ضربا دریم قاعده د افتار او د استبت ولا قاعده اگر پای امتحان ما باشد کچر دفار امتحان تاوی روان کتا ساشا و تجائیر دی دغتا ستا سر بدل شي بس ادغام یا بس بیا په هغه کې ادغام وشي لکه افتار په اصل کې استعاره او استعاره دې نه جوړ شي دا شان په غیر ادغام پرې قولل یا دغه تا پتا سره بدول تا تا کې مضمون کول هم دا کې جایز کې خلاف دی اولاد قاعده عین افتعال دا څلورمه قاعده ده دا عین د افتعال متعلق ده او دې قاعده نوم دې خاصه موالا قاعده نو په دې صورت کې تا امتحان را هم امتحان کړه دا د امتحان هم جنس دائم جوړي حرکت نشبه ما قبل دا او حرکت ما قبل تور کې ادغام کونه کونه دا به په هغه کې ادغام کوي وهمزه وصل بيوصل همزه وصل به غلطي کې د وجه استغنانا وخصم حتى شوت خصم حتى تنبوي ومضارع او مضارع يخصم ويهدي دين جوړيږي وکثره فهم جائز او کا کلمه ته کثره ورکول هم جائز دي يخص خصم او يخصم هدا يهدي يخصم ويهدي دا شان ته وایي نو يخصم ويهدي کله قران مجید امر چې قران شریف کې راغلي دي از همین باب ته هم باب افتعال نه په همدې غره قاعده کې جاری شوی ولا اسم فاعل دم فاهم امدا او په اسم فاعل کې دم د فاهم راغلی دا اسم فاعل او اسم مفعول کې دغه حرکات ثلاثه نه پاک کلمې دم فتحه کثره دی وای راغلی مخصص مخصم چې فتحه وي مخصم په کثره سره مخصم په دمه سره هر دې جایز سره وړه جایز دي باب دوم استفال